وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ او دا چې که تاسو له خپل پروردګار نه بخنه وغواړئ او دغه لوري ته را وګرځئ نو هغه به تر یوې ټاکلې مودې پورې تاسو ته د ژوند ښه وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به دغه فضل ورکړي وګورئ دوی خپل سینې تاووي تر څو لاغه نه ځان پټ کړي خبردار اوسئ کله چې دوی په جامو سره خپل ځان غاړي الله پاک د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي پس مکه کې هیڅ داسې کوم خوازنده ساکه نشته چې دغه روزي د الله خوا په غاړه نه وي او دغه په باب هغه ونه پوهیږي چې هغه چیرته اوسیږي او چیرته هغه سپارل کیږي هرڅه یو روخانه دفتر کې ثبت دي چې لاغه نه مخکې د اوبو باندې وو تر څو تاسو وازموي وګوري چې په تاسو کې څوک د غره کلو غلو خوندان دي اوس که ای محمد ته وای چې ای خلکو د مرګ وروسته به تاسو د دوهم ځل لپاره راپاتول شي نو منکران به سم د لاس وای چې دا خو کاره کوډي دي او که موږ تر یوې ټاکلې مودې پورې د هغو سزا وځنډوو نو هغوی به وایي چې کوم شي هغه ایسره کړه واورئ په کومه ورځ چې د هغې سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو وانه اړول شي او همغه شی به هغوی را ایسار کړي چې هغوی ورپورې ملنډې وهي نو اے پیغمبره چیرته داس نیوی چې ته له هغو شیانو څخه کوم شی د وینا نه پریږدې چې تا ته وحی کیږي او په دې خبر باندې زړه تنګ شي چې هغوی به ووایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتوی نه شوه یا دا چې له ده سره کومه پرښته ولې رانغله آیا دی وای چې پیغمبر دا کتاب لزانه په درواغو جوړ کړی دی وایا که که دا چې دنو د د په تیر لس صورتونه په دروغو جوړ کړی راوړی او له الله پاک نه پته نور چې هر څوک ستاسو معبودان دي هغه کې د مرستې لپاره را بللای شي نو راوی بلې کتاسي د دوی په معبود غنلو کې رښتینی یاست فهل انتم مسلمون اوس که هغوی ستاسې معبودان ستاسې مرسته نه رسیږي نو پوهیږي چې دا د الله پاک علم سره نازل شوی دی او دا چې له الله پاک نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته ما كانوا يعملون خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته هلته به معلومه شي چې څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاوري ایرې شول او اوس د هغو ټول کړه وړه محضې باطل دي خانو هغه څوک چې د خپل رب له لوري یوه څرګنده شاهدي یې درلودله د هغې وروسته یو بل شاهد هم د پروردګار له خوا د دې شهادۍ په تایید کې راغی او مخکې د موسی علیه الصلاۃ والسلام کتاب هم د لار خود او رحمت په ډول راغلی موجود و آیا هغوی هم د مادیت پرستان غوندې ورنه انکار کولی شي داسې کسان خو به په د باندې ایمان راوړي او له انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو دغه د کوم ځای واده ده هغه دوزخ دی نو ای پیغمبره ته د دې شي له پلوه په کوم شک کې ملوېږه دا حق دی ستا د رب له لوري خو زیاتره خلک نه مني الا لعنت الله على الظالمين او لغه چانه به بل غټ ظالم څوک چې پر الله پاک باندې درواغ وتړي دغه راز خلق به د خپل رب حضور ته لا نکړای شي او شاهدان به شاهدی وای چې أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون پاتې شول هغه خلک چې ایمان راول او ښه کارونه وکړل او هغه خپل رب ته پاجزې شول نو په یقیني توګه هغه جنتیان دي او په جنت کې به هغه د تل لپاره اوسيږي په جواب کې دغه د قوم هغو مشرانو چې دغه د خبرې لمنلو نه انکار کړی وو وویل زموږ ته له دې پرته نور څه نه چې صرف زموږ غوندې یو انسان او موږ به ګورو چې زموږ له قوم نه یوازې هغو کسانو چې زموږ په نزد ټیټ خلکو بې فکره او سنجشي ستا پیروي غوره کړې ده او بیا هغه زه په خپل ځانګړي رحمت سره هم سر لوړی کړم خو هغه تاسو ونه شو لیدلی خنو د موږ سره څه وسیله ده چې تاسو منل نه غواړئ او موږ په زور هغه تاسو په سر باندې وتکړو او زه دا هم نشم ویلی چې کوم خلک چې ستاسې سترګې په سپکه ګوري هغو ته به الله پاک کومه ښېګنه ورنکړي د نفسونو په حالت باندې الله پاک ډېر ښه پوهېږي که زه داسې وایم نو ظالم به یم په پای کې هغه ویل چې اے نوح علیه الصلاۃ والسلام تا له موږ سره جګړه وکړه او ډیره دې وکړه اوس نو زیاتی هغه عذاب راوله چې ته موږ ته د اخطار کوي که رښتونه یې اوس که زه ستاسې څه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسو ته هیڅ ګټه نشي رسولای کله چې الله پاک ستاسې د بیلاری توب اراده کړی وي همغه ستاسې رب دی او د هغه لوري ته ستاسې ورستنېدل دي دغه سړی دا هر څه په خپل د ځانه درواغ جوړ کړی دي دوی ته ووایه که ما دا له خپل ځانه دروغ غوټه کړی وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی او کوم جرم چې تاسو کوي دا غو مسؤلیت نه زخلاص یم انهم مغرقون او تر څارنې لاندې زموږ له ښوونې سره سم د یوې بیړۍ په جوړولو لاس پورې کړه او ګوره کومو خلکو چې ظلم کړی دی د هغو په حق کې ما ته څه سپارښت مه کوه دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي نوح علیه الصلاۃ والسلام بیړۍ جوړوله او دغه د قوم له مشرانو څخه به چې څوک دغه له څنګه تېرېده په هغه پورې به یې ملنډې وهلې هغه وویل که تاسې په موږ پورې ملنډې وهي نو موږ هم په تاسې پورې ملنډې وهو وما آمن معه إلا قليل تر دې پورې چې کله زموږ حکم راغی او هغه تنور را وکوټېد نو موږ ویل د هر ډول زنداورو یوه یوه جوړه په بیړۍ کې واچوه خپله کورنۍ هم پرته له هغو کسانو چې مخکې د هغو په باب وینا شوې ده په دې کې سپاره کړه او هغه کسان هم کینه و چې ایمان راوړی دی او لږ غوندې خلکو چې د نوح علیه السلام سره ایمان راوړی وو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نوح علیه الصلاۃ والسلام ویل سپاره شي په دې کې د امر الله په نوم سره دی د دې روانې دل هم د دې درې دل هم زما رب ډیر غفور رحیم دی